بل شي ډېر برکت یې موږ سبق زده نه یو دې برکت خدای را زده کړي کتن بس خدای شان خاله تاسو ته د متن د مسلې صورت پرون یو ذکر شوی هغه کې دوه صورت وو یو صورت دا چې دوه شرکا زمکه تقسیم کی قاضي والا او د دې زمکه مقسومه لپاره یو لاروي او یو مسیل وي چې تقسیم وکي د یو تلار او مسیل د یو په حصي کې راشي ابل ته اسم رانش ورکه دا هغه لار د تللو او د اوبو د بیول هغه د بل شریک په حصي کې پوره اوس دا تقسیم صحیح او که غلط او که دا فاسد او به دا بس چل پکو په موږ وګورو چې دا بل شریک ته بیل مستقل ازمکه کلار جوړې دی چې کنه او مسیل جوړې دی چې کنه بیا دا تقسیم مفسه کوغه ځان خپل لار جوړ خپل مسیل تیسو یو دا هغه صورت ته چې دا ذکر نه کیږي چې یا بلار پاتې وي یا بلار جدا کو هیڅ ذکر ونه کیږي نو وجودنه ادمن خپل حال پری او کچر د سوچي دا تقسیمو کو سره د حقوق ته دا ویل چې ما ته تقسیم کو سره له حقوق سره د لوازم او توابع لکه زمکه تقسیمو نو دا مسیل او طریق به هم تقسیمو دا کې دام په تقسیم کې داخل د تصریح ور باندې وکړه نو دې صورت کې دا جواب کلار ممکن نه کوم شریک چې لار نشته مسیل نشته هغه د مستقل جوړ کړي تقسیم نه پکا نه ګرځي ځکه دا غي په واسطه څنګه کوته رسیدلی ده صحیح سمول دا پرونی صورت دی اوس دوه صورت دا ده چې دواړو خو تقسیم وکړلو یا د نس خو لیکن د یو په حصہ کې لار او مسیل راغې د بل په حصہ کې لار او مسیل نشته او د دې شریک ستاین لپاره چې چا په د پاره لار او مسیل نشته دا ممکن هم نه چې په خپل ځمکه کې لار جوړ کړي یا مسیل لختې جوړ کی مثال پته و ته شمولا اوس دې صورت کې حقوق ذکر نه دي کړی تقسیم نه کړی دا حقوق نه دي ذکر کړی دا تقسیم د حقوق د لوازم او توابع او هم په دې صورت کې فصل سره راځي د تقسیم راځي بیا به سر نه تقسیم کوي چې هغه ته حصہ په مسیل او په فکر راشي طریق څه سمونه او یا نس تقسیمو کې چې لکه دا غنه بعد یا هر یو لپاره ممکن چې لار جوړ کړي ځان ته یو د یو لپاره لار ورسته د بل لپاره رسېږي هغه لپاره ممکن ځان ته لار جوړ کړي یو لپاره مسیل ورسته بل لپاره دا ممکن چې ځان لپاره مسیل ٹھیک شو اوس سلرم صورت هغه دا ده چې تقسیم دواړو وکړلو خدای وی چې ما ته به تقسیم سره له حقوق کو نو دا حقوق هم صراحتا په دې تقسیم کې داخل کړل آیا دا داخلي کې او که داخلي کې ها نه پوښي مسله باندې نو دوی وی دې تقسیم کې دوه خبرې وو یو تکمیل د منفعت وی او بل چې کوم ده افراز وی پښتو نه پوهېږي یو تکمیل یې سوي منفعت چې هر یو خپل فائدہ پوره والی او بل دا چې د هر یو حصہ هغه جدا شي نو چې تکمیل د منفعت ته وګوري نو پکار دا چې په دې صورت کې دا په تقسیم کې داخل شي څه شي داخل شي نو داخل فائدہ بسوي فائدہ بداوي چې د دواړو بلار او مسیل سره مشترک وي خالص مکه به جدا شي داخل په مطلب پوه شو لا لار به د دواړو مشترک وي مسیل به هم د دواړو سوي مشترک وي البته خالص مکه به شي یا څه مسله په دې ورسېږي او کدی ته کتل شي چې دا خو افراد د تقسیم کې خو افراد نه نه من جمیل جو ځکه زمکه جدا شولار جدا نه ده نو په کار دار چې که تصریح کړی وي کنه وي کړی لکه تقسیم جایز نشي او بیا دا تقسیم پس شو د سره بیا شو تقسیم وکړي په دې پوه شم لان اصل مسله دا شی ده خو حکم سره اوس موږ د دواړو الکه جهاتونو لحاظ کو موږ یې حقوق ذکر کړو که ذکر نه کړل که چیرته دوی دواړو تقسیم وکړو چې زمونږه تقسیمو سره د حقوق ها او چې تقسیم وشول نو یو ته داسې زما کوره چې هغه کې لار او مسیر ممکن نه دي او د بل په حصہ کې مسیر او طریق راغلل هلته حقوق دوه لکه تنسیسا په عبارت څلور سره ذکر کړی دي د دې صورت کې لکه وای تقسیم فسخ ته ضرورت نشته مونږ په دې صورت کې لکه د منفعت ولا معنا غالب ګرځو منفعت ولا معنا غالب ګرځو د تکمیل منفعت راغی ځکه منفعت ته د لارې د مسیل مقصود او کرزمه کې رزمه کې مقصود ده اصل منفعت خو رزمه کې مقصود لار خو د هغې تابع ده نو په لار کې به سره شریک شي ټیک سم ولا د تقسیم فسخ ته ضرورت نشته او کدی ته وګورئ چې افراز په تقسیم کې چې هر یو حق د بل جدا څه هیڅ تعلق پاتې نشي په دې لحاظ موږ وکړو چې دا حقوق دو ذکر نکړل او دا غي نه باندې تقسیم وکړو یو ته داسې استوره چې هغه لپاره طریق او مسیل ممکن نو او بل ته لکه داسې لا زمکو چې هغه لپاره طریق مشته مسیل مشته دا تقسیم به فرق شي خدا هغه وخت چې کله دوه حقوق تصریح اونکی د دوړو جهتون لحاظ مکرو د متر والا مسله په دې صورت باندې بنا ده چې هغه حقوق ذکر نکی او حقوق ذکر کړل دا غنه بعد تقسیم کوي او تزمه کوي د چلارو مسیر ورته ممکن نه ده او بل تعالی کوي زما کوي چلارو مسیر ورته ممکن او حقوق ذکر کړی دا لکه تقسیم کې دواړه داخل دي طریق هم او مسیل هم واکه دواړه تقسیم کوشي ها نو دواړه به دې لاله نه فائدہ لري دواړه به دې لاره دا لاره ځکه چې دواړه مشترک شول هر یو د فائدہ چې کوم ده اخیستل شي دا بل نشي ورته ویل چې چا په هیڅ کې لکه طریقه مشره استعمال خوش مسله بعد دغه دغه الک تاسو نو تاسو الله مو پوي کو پوه شئ کله نه پوي کله پوه بیا پوه خدای پوه وفي الوجه الثاني فدوم وجه اذا لم يكن صرف الطريق والمسير ممكن د دې د لارې د دې ځمکې نه کله پیدا اخیستل شي چې کله طریق او مسیر نو موږ طریق او مسیر کې د شریک د تکمیل منفعت وشي نفس منفعت او پلار باندې تکمیل به پر سره شي طریق او مسیر ان پوه شو نو موږ پکې او شریک الله هم پوهیږي په دې باریک سبق باندې یاد نه وې عند تنسیس چې کله ذکر د حقوقو د شرکا سره وکي ولی به اعتباره په اعتبار تکمیل منفعه سره تکمیل منفعه راځي نو څه وایي یا د نس کوم مثلا پیدا ادا سو لازم کې د لغونه د لارم شته په جو بسره د نس پیدا است کنه وفيها خو په تقسیم کې معنا د افراد هم ده د جداوالي هم ده چې د یو شریک د بل شریک سره هیڅ قسمه تعلق پاتې نشي نه پزمت کې نه لاري کې نه نصیب کې نو وذلك دغه افراط کړه راځي د انقطاع تعلق چې دواړو بالکل تعلق ختم شي علامه ذکرنا بنا ته چې مخکې ذکر افراط معنا ده نفع باعتباره چې کله موږ اعتبار ورکو افراط لا او په دې صورت کې چې لري شریک اخر پر مسیر او طریق جوړول مستقل ممکن ندي نو لا يدخلوا نه داخلي یا طریق او مسیر په تقسیم کې چې داخل نو څنګه هغه تقسیم ونشو تقسیم ونشو لکه افراد راغی چې افراد راغی دا تقسیم لغو فسخ شي بیا به سره نه وسکی تقسیم کې څه پوه شي مله د فعل استوایي پوهیږي کنه پوهیږي څونه خو دې کنه پوهیږي هم خره او کنه جی هدایت ته د اسانه کتاب نه دی ویا ټول خبرې دي یعنی نه پښتو نه پوهیږي خره ها ځا ها به اعتبار په موږ چې اعتبار افراز ورکو لا قرآن داخلي کې لکه وای دا طریق مسل په تقسیم کې من غیر تنسیس بغیر ذکر حقوقنا حقوق کې نه ذکر کړی ٹھیک سم مولا د متن مال مسله په دې رستنی صورت د افراد باندې بنا ده او د دې مخکې د هدايه ولا مسله هغه په دې مخکې لکه هغه باندې ور بنا ده چې کوم هغه اعتبار تکمیل د منفعت ورکو په تقسیم کې یا څه مسله فرق دا ده چې ذکر حقوق د تکمیل منفعت غالب ده او که ذکر حقوق نو شوی به افراد معنا سره که افراد معنا را تقسیم صحیح کو افراد معنا را تقسیم الک صحیح نه طریقو شي مليان کله شي ها بل مثلا بخلاف الايجار تاسو ته یاد ده چې یو سړی زید زمکه خرڅ کړه عمر باندې او عمر زمکه واخیستل خو لیکن د عمر لپاره نه طریق شته د زید لپاره چې مشتری ده نه طریق شته نه مسیر شته پرې مبيعز مکه کې پیسې ده که فاسده صحیح ده لکه د بای معنا سره تملک د ذات هغه راغله د بای طرف تسلیم هم راغله ٹھیک څه مولا البته اجاره د تا یو کور په اجاره باندې ونیول هغه کې ذکر حقوق نه نشوي د لارې یا د نور لوازم ایا دا په اجاره کې داخل لیکنه داخل دا په اجاره کې داخل ولې مقصد اجاره سره انتفاع لکه لدی ها مستاجر الا مسړی کړه بخلاف الاجاره دا بخلاف الاجاره دا متعلق د بيع سره ده بخلاف الاجاره دا بخلاف الاجاره دا متعلق د بيع سره ده ما تفصيل ته وکړه د دې نزي مسلې سره نه ده کوم تقسیم ولا مسله ذکر دې سره تعلق نشته شرکا دي بعض ویل ملار دي دا مشترک پاتې شي زمکه به خیر تقسیم کو خلار څه پاتې شي مشترک فاجلو چې نه نه ما دا هر څه خپل لار پکار ده تر دوه شپږ مو يم درنه بیا د نس دا چاله پر خپل لار پکار ده ټیک سمولا اوس بس چل کی دا به مونږه مفروض کو نظر او رائے نه قاضي که د هر یو لپاره څه وه لار ممکنه وه نو قاضي د ځمکه ولا تقسیم کی سره دغه مشترکې لارې سره د څه د څه قاضي دوه ته مشترکه لار پرېږدي نه چې په دې باندې قاضي به ځمکه ولا څه کې تقسیم کې ټول ځمکه شغلار هم پکې راشي خطو پې کنه پې ولې ځکه د هر یو لپاره دا ممکن نه چې خپل لار ځان ته وباسي نور به قاضي دوه لپاره مشترکه لار نه پرېږدي چې دوی ور باندې زور وکړي چې خامخا تاسو مشترک حلال کړي البته دوه خوښه او مشترک هم غوړه خو بېله خبره خو شنو سره ده او له اختلاف کې اختلاف بیان د طریق د نزاع بیان الطریق د نزاع په طریق القاضي ولو اختلافو في رفع الطريق چې دوی اختلاف وکړي في رفع الطريق او پر خودلو د لارې رفع معنا ده ترک سره رفع معنا ده حرف سره ترک کې اختلاف بعض ویل پاتې وي د غلار بعض ویل نه دا لار هر شخص خپل پکار تقسیم شي څه شو پښتانه خلا بینهم فی القسم ان کار یستقیم کچيري برابرې ده هر یو طریق لار یفتح یفتحه فی نصیبه د سلار سره کلاو کی خپل حصے کی قسم الحاکم تقسیم دیو کی حاکم صاحب قاضی من غیر طریق یرفع لجماعتهم بغیر اغلار نه چا پات شوی د ټول جماعت لپاره څه مطلب لار دې هم پکې تقسیم کی څه شمول لار دې هم پکې تقسیم کی ولی لتحقق الافراز بالکلیه چې ثابت افراز بالکلیه فرع اختیار وایي وین کله تکون کې چې لار نه برابر ده ذالک طریق رفع طریق د قاضي طریق لار بین جماعت هم په منځ جماعت شرکاو کې چې تحقق تکمیل المنفعه چې ثابت شي تکمیل له منفعه نفس زمکه نه اخلي تکمیل په توشي فلاره مشترکه باندې شي مستاسو کتاب ولوي عام کتاس کتری دا غلی سی غلی هغه کې یو مین ګیټ لګیدلې غاړ اوس خو نه لګي خلک په بخل لګول مین ګیټ لګیدلې ته دومره لار دې پری دي دومره لار چې د مین ګیټ د عرض په شانی باندې او ټول څومره ټول دومره نه لکه چې دومره وګدای لسته تر کې غلی پوری رسیږي دوه ته چې هغه په ټول په اعتبار د مشه سره چې څومره لکه خلک ور باندې دي تر کومه ځای پورې څومره دې اوس د شل کړ نه نه دې فائدہ و بیا څه فائدہ د خیر دوره چې سوره مين جستا مين جس دا اوچتواله دا دروازه د دې د پلنواله او دا اوچتواله بس دوره متویلې پس په دور مثال په تور باندې عرض لنواله چې څومره د دې فائدہ سوي دیو فائدہ دا وی که د دې دروازې په انداز باندې چا هم الکه دلالت تصرف او هغه بل په ماتي ولی ځکه دې گیت نه ونی ستر اخره د غلوی پورې دا ټول حواله کې مشترکه ټول هوا دا د دې څومره شرکای د ټول مشترکه او دې نه بل چې کوم ده جهر چا خپل هوا ده دارچا د کور خپل حواله بغیر اشتراک کړه کوي ها غیر خوش مسله باندې ذکر طول او عرض لاړ ته پکې سره ضرورت کته خیر طول ته ضرورت خو ور باندې دي دا استغفر الله عرض ته ضرورت خو ور باندې دي طول نو څه فائدہ ده موږ طول فائدہ دی دا خوش مسله چې دا سور پاس الکه سوي او چې چې دا لکه دا ګیر تا غړي چې ور باندې ولاړ په دې انداز وسو کوم لاندې لکه غړي ته تصرف نه لکه چا چې جرا وېستل یا بل څه جرا وېستل دا بډنګي ته کله تصرف الکه په ملک مشترک یو هوا د ټولو مشترک او دې دې چې بره ده په دې هر تاریخ خپل هوا ده اسانه یو باسه لکه سخت یا دنه سخت کوم مختلفه چې پر باندې جوړی کنه جوړي یا سخت چې کې کښ نه خوش مسله ده نو دې کې به د هر چا په حصے باندې چې چا چې لګوي هغه بلې حصہ ورکړي چا چې ها ډېر وي هغه به ها ډېر حصہ ورکړي خدا څور باندې لازم نه کې صرف الله رب ولم صحیح ده وش مثلا هلا فطريق على سهامهم كما كان قبل القسمه فكما اخذ قسمتنا شي دولار په اعتبار السهم سره لان القسمه وراء الطريق ذکر تقسیم بغیر د لار کې شوی لا فی فلار کې تقسیم نه نشوي نو لار به په لومبني حال باندې پاتې شي او مخکې لکه په دې لار کې چې چا ډېره حصہ هغه ډېره حصہ پکې راته چا چې کم و هغه پکې بل فرق د لار تقسیمې نه لري چې دوه حصے راو ته بدو غزا ورکړه چا چې وې سره هغه ته یو غس انداز باندې ورکړل او چې لار کې تقسیم نه شاغه باندې دوه غزونو او د یو غس انداز باندې ساتي کیږي به تور مثال ولو شرطوا ان يكون الطريق بينهما اصلاتا کله دا شرط لګو چې د لار موږ منځ کې درې حصے شي څه شي دي درې حصے دي خو لیکن نیمه لار د یو نیمه ها دغه دا ټول زمکه چې اخیستل و شریکانو پکې په نسبت باندې نیمه زمکه د یو کې د نیمه په دوه د اسلام را لکه زمکه په څلور تقسیم کو زیر ورته دوی سی ورکه او امر به یوه څو کې دا هم کې خوش وسلم ولو شرط يكون الطريق بينهما اساس جعل وان كان اصل الدار اگر که اصل او ذات کو نسبين وي لان قسمه على التفاضل دا له خصوص راغل سراغه سود راغل دي سود دي سود په اموال ربويو کې وي ازمن کله اموال ربويو نه ها وکیلات موزونات قبیله نه ده ها خوش مثلا وای لأن القسمة على التفاضل جائز بالتراضي في غير الأموال الربوية خلا وإذا كان صفر لا علو عليه دا صورت دا سال نتریشت پک اخیر چا هغه دا بده ته جوړو درې الکه کورې د زید او عمر منس کی شریک دا ما غوت ته ګوره دا د وینې ده دا علوه ده دا د زید او عمر دواړو واخیستل او دا کور د بل چا ده چې چا ده د هغې ده په پاس بنګله زید او عمر واخیستله څو ګزونه ده سل ګز دا بل کور ده پاس بنګله هم شته او لاندې بنګله هم شته بیا زید عمر دا لاندې بنګله واخیستله بشرکت داسې د چا ده د هغې ده پوه شو مسله باندې دا دریم صورت ده غیر امر دا پاس بنگله هم واخیستله او دا لاندې ها هم واخیستله پوه شو مسله باندې په دې کې اوس دې چې تقسیم کې څنګه وکړي تفصیل واوري فإذا كان صفل کچیر دا صفل مشترک من زید او عمر کې لاندې کور لا علم عليه پاس بلډینګ نو ور باندې نو ور دا مطلب نه چې سره نو کو کلو الک وایا کو خو د بل چاو یا خو نو لسره خو شو مسله بس وعلوه لا سبل له او یا دا پاس واخیس لاندې وانا خستلو هغه د بل چاو خالد زید احمد دا پاس بولډینګ واخیس کوم لیف کوم نه دلته ها وسفل له علم او بل دا چې له کور واخیس چې هغه پر لاندې کور هم د پاس بولډینګ هم ده خذ بما كل واحد ده هر یو قیمت به لګول شي د دې کور هم د لاندې کور هم او د دې هم کور هم که چېرې د ټولو کورونو منځ کې مساوات خبره برابره ده پښتو په ګس په ګس به تقسیم وشي څه ګس په ګس به تقسیم وشي پښتو پوهېږي که نه پوهېږي په دې کې څو ګزه دي سل غزه په دې کې سودي دا لاندې کې دې کې مسلې په دې کې سوري مثال په تور 200 دي د کسل غزه بره رسل غزه لاندې د سلور سو به 200 بره یو شي 200 به ها دی بل شي څه مسله باندې او کچېری دا کور قیمت او دا کور څو قیمت او نو دا الکوا نو بیا به نیم غز هغه د څه په مقابل کې دی یو غز مقابل چې کوم کور قیمت وي مثال په تور دا غیر به یو غز او کوم کور چې الکه وایا دا کوم کور چې ارزانه وي دا غیر به یو غز کوم کور چې قیمت وي دا غیر به نیم غز تاسو پښتو پیګ مطلب دا دی چې چاته قیمتي کور ورسیږي هغه ته نیم غز ملاويږي چاته چې ارزانه ورسیږي هغه ته یو غز ملاويږي دې بالا کوي نیم غز وي دا غیر به یو غز کور ملاويږي څه شموله څه شي کور وایي وقال ابو حنیفه ابو یوسف رحمه الله انه يخطئ بالذرع فغزو نه تقسیم غز د غز په مقابل کې متونه متونه نشته کاردار لکه کې خوش مثلا لمحمد ان صفه يصلح ځکه امام احمد صاحب فرمای دا لاندې بولډینګ چې ده يصلح پرې کې صلاحيت شته لما هغه فیض لا يصلح له العلم چې هغه کې صلاحيت علم نشته او تک په ګز په ګز تقسیم کې سورې ته ټول علو ورسیږي په بل تقسیم په ورسیږي نو عدد راغی املا کې غیر عدد لما ليس له علم من اتخاذه بي ما لا نتعب کوی جوړولې چې باس کوی چې جوړ او سرداب انتی خانه پاس غریب کې خانه په ګرمي سټ تل کې دبل بلا نظام ته څه جوړي کې خانه جوړ کې الکه پوری ګور کې پروت ها او استبل استبل د غواو ځای ته وایي لاله نه سو کوسي ګل د غواو ځای جوړ شي پاس د غواو ځای جوړول شي ها وان څه څه خزي به سره کې منګره پکرین کې خزي پښتو نه پېږي ها او غیر ذلک فلا تحق التعديل الا بالقيمه نه ثابتېږي عادت مګر په قیمت باندې پوه شو مليان وهما يقولان امام ابو حنيفه امام ابو يوسف الرأي لان القصه بالزرعه تقسيم په غص کې هي الاصل دا تقسيم بالزرعه دا اصل دا بنيادي لکه تقسيم دا ده لان الشركه في المزروع ذات شركه په شرکت په مزروع کې لکه چې زما کده لا په قیمه نه په قیمت کې د فیصل تلل کې ګلې د اصل تمام کړه څوره ممکن وي دا ممکن ده والمرعا او ملحوظ کته عادل رانه کې کته عادل رانه کې دیو تقیمته لکه کورو رسول به تعالی کوي ها نمون وای الک عدالت راغله عدالت دار الک پاس کور هم قابل سکونت لاندې کور هم قابل سکونت والمرعا لها شکل شوی دا الک په دې مزروعاتو کې التسویه فی السکنا هغه برابرواله او اوسېدلو کې وهي حاصل في العلوة وصفة لا في المرافق نه مساوات عليك په منافعو کې لانها تختلف باختلاف الازمنه والامكنه دا منافع په اعتبار زمانه او سره او په اعتبار مکان سره سکیږي مختلفه کیږي ثم اختلفا فيما بينهما بیا امام ابو حنیفه امام ابو یوسف رحمه الله خپل منځ کې بیا اختلاف کړی چې بیا به په زرا باندې تقسیم څنګه کو افعال سبق اخر کې یو صورت هغه بدل کړو که صح دی کدا سخت وی نو په کاله چا شډیر لګیدلې وای یاد نه څه دي شي ګلان یې ټول خره فقال ابو حنیفه ذراع من السفل بذراعين من اي امام ابو حنیفه وی رحمه الله ذراع د لاندې نه هغه به دوه غزونو په مقابل کې چا بره کوي وقال ابو يوسف لا جراح بجراح دلان يبر فرقه نست غز د غز په مقابل کې مولا وروره قيل چاويلي ها دا د امام ابو حنیفه رحم الله د امام ابو یوسف رحم الله دا اختلاف دوه قسمه وي یو اختلاف هغه بنا په عرف او عادت وي یو اختلاف بنا په دلیل وي په عرف وي اختلاف دا دوه قسم وي یو مفتی د خپل عرف او عادت فتوا ورکي بل مفتی د خپل د خپل عرف او عادت څور کوي هغه فتوا ورکي نو اختلاف راشي اختلاف دلیل یې ته چې یو د خپل مسلې لپاره یو دلیل وایي که په دې ځای کې که په لاهور کې که په عربستان کې ها او بل د خپل مسلې لپاره خپل مستقل دلیل وایي اس خوش مسله وایي ها هم حضرت رحم الله ته چاویل جی دا د کراچي والا مفتیان وای چې د مدرسو ته زکات ورکول صحیح نه دي څه نه دي صحیح نه دي حضرت فرمایل رحمه الله چې دا له مریخ کې خبرې کوي پیسې ور سره ډېری دي مدرسو ته خلک ور سره اړي خې ډېری دي ور سره موږ سره پیسې ورکول کېږي نو د صلاحات مدرسې بندي کوکړ دا څه ولا فتوا نافذه یا درس چل به ورته جوړ کړي دا ورته ایمان چې څنګه قبض یاد نه پښتو نه پوهېږي کنه دي على كل حال نو دا د مفتي لپاره شرط دا یو د غیر فتوا د قبولیت لپاره چې هغه په عرف ته خلکو باندې سوي خبردار مفتي غلام الرحمن صاحب دامت برکاتهم العالیه هغه فرمایي چې حضرت صاحب رحمه الله سره ما اتلس کاله کوم وضعیت تیر کړی دي دارو حقانی کې دا دارو لفتا کې چې کله بچې مال شامی او د امداد الفتاوا اقوال را نقل کړل نو ما ته افی صاحب د هندستان مسلې دلته پښتنو م پټ کوا او مل عراق د شام د علامه شامی رحم الله مسله لفظ په لفظ دلته پټ کوا غلط بیل عرف دلته ها بیل عرف څه سوچ کول پکې پکار دي یا جنت تاسو سب کې سبحان الله ټول مفتیان وایي چې حافظ په رمضان کې ختم کوي نو دا پیسې دي نه اخلي هغه فرمایله اجرت نه لاس یو شاغله دا اعزاز نه جایز دی هغه خلک اعزاز کوي چې ان ځل کې دانه ده چې دا زه قرآن پیسې ور کوم دی ماته خدای سی اعزاز او اعزاز هر وخت کې جایز دی یا د نه هغه نه دم داسي که څوک ولورکی اساسي بولي ته یو ځان ته ورکی پیسې څه خبر ور دي یا نه خو دا خبره شرط دا ده چې خلک به هم دا نه وایي چې ما زه د قرآن په عوض کې ورکوم او همدغه حافظ صاحب هم دا نیت نه وي او موږ په نیتونو باندې مکلف نه یو موږ مذاهب ته ګورو یا د نه څه کوي علا کل حال دا به خطر شي دا سختي مګر دا مو کار راځي کوم دی ها قیل ان دا خبره مې کوله یو اختلاف بنا فعرفي او بل اختلاف بنا په دلیل دا امام ابو حنیفه او امام ابو یوسف الله اختلاف بنا فعرف دی د کوفي ولا خلق ځان تعرف ويمله او د بغداد ولا خلق ځان تعرف شتو پیک نه پي دا شوه پنجابیان ځان تعرف ته پښتنو ځان تعرف دا د سبحان الله سبحان الله په دین کې یوسره دې د سختي مګي ښه قیل اجاب كل منهم على عاده اهل عصره چا ویلی چې جواب حکم ورکړي هر یو د دې دواړو امامانو على عاده اهل عصره عادت او عرف اهل عصر او اهل بلده في تفصيل صفه على العلوه د امام ابو حنیفه رحم الله کوفه کې به خلکو لاندې بلډینګ خو بللو په نسبت سره او استوائهما یا برابر والے بعض خارونو کې برابر وي یا د او تفضيل الصفه المرأة والعلو اخرى في استواء الامام ابو يوسف مذهب ته اشاره ده استوائهما بغداد کې خلکو تاسو لاندې ها برابر بلل او تفضیل صفه المرأه والعلوه ها اقرا بما محمد الک هغه ته چې کوم د اشاره ده وختو په ځکه هغه کوفه او بغداد دواړو کې پاتې شوی ځکه د دواړو شاګرد بیا د نسبه خوش مسله ده د دې درې امامانو د اشاره ته اختلاف او صدارت وقيل هو اختلاف مالا تبقى بعد فوات العلم پاس بلډینګ رنګ کا پاس لا د بلډینګ صحیح سالم پاس یې کړی پاس یا د نس خبر او کله د بلډینګ ختمولو پاس هغه ولې دغه مخ کې یادلې پښتو د پیګ لکه دا پاس اوچت چیز لکه د بل نه مخ کې را پریوز تاسو کتلې یو ډینګ سره یو ټیټ سره یو ډینګ علوي لا تبقى بعد فناء صفر چې لاندې بلډینګ ختم شي وکذا صفر فيه منفعه البناء بغیر ځای صاحب تک لاندې کور کمره پکې جوړه کې څه پکې جوړه د پاس بلډینګ والا به اجازه نه علي البته که باس بلډینګ والا خپل کور باندې پاس و کمره جوړوله په طالب تعالی اجازه ولې دا غي کمرې زور د د په کور راځي کنه چې رښتیا هغه ته ضرر وي او دا لاندې بلډینګ والے چې کمره جوړې نه پاس بلډینګ وال باندې زور دي کوم ځمکه راځي بس کوم تړي شي هایا او وکذا صفل فی منفعه البناء والسكناء وفي العلم والسكناء لا غير خالي وسدل سنور په کې فائدہ اخیستلې نشي وفي العلم والسكنى لا غير اذ لا يمكنه البناء على علمه ځکه ممکن ده صاحب العلم لپاره بلډینګ جوړول على علمه په خپل علم باندې الا برضا صاحب صفات ويعتبر جرعان منه ومعتبر چې دوه غزا منه د علمنا کې ذراع په یو غز من صفل نصف راشي ولې ابي يوسف امام يوسف فرمایي انا مقصود اصل سكنى مقصود ذات وسدل وهما او علم صفات يتساويان فيه دا پکې برابر دي والمنفعتان فائدہ د علو د صفل متماثلان دا یو بل سره برابر دي لانه کل واحد منهما يفعل ما لا يفعل بالاخر هر یو د شکار خپل کور کې کول شي کلاندې والے کبر والے چې بل ته پکې ځنه على اصل بنا فاصل امام ابو شفيع مولا باندې ها نه دا بل ده دا خو تاسو د سیمټو کمرې دي چې کچا کمرې وي دا څه وایي بهر تخته بخلاف الحد وال مولانا واسط ته چوپ نه شواد یا نه او کنه بهر تخته چې څنګه یو پاسړي وکلاندي په وړي کې کومه وسړی لاندې نو دا دا کېدې چې دا د موسم سره تعلق لري خدا انا تاسو لري اختلاف الحرث والبرد بالاضافه اليهما و سلو پسې می د ورځې لاندې کوټه سړوي الکه کبره زر زر وای په زمي کې پاس تاو دوی لاندې سي ډېر ستړي د ورځې ها یا د نس اگر کله شپې سي لکه وای تاو دی او په وړي کې څه کومه ده لاندې سړی وای او برکه ور خدای ته خیر پیږي ايجعل بمقابله 100 زرع الک افرد عجیب غریب الک وای تاسو دور کم سبق وی افرد قال وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين قال كان محرم فلسم بن مدار سبق وی